بسم الله الرحمن الرحيم والخيز اته سیره په انزال منی باندې کنه بل ا امر هغه سبب چې موجب ده د غسل د پر حیض ده والنفاس او بل سبب چې موجب د غسل د پر نفاس ده دوه مخ ذکر شو الزام انزال د منی په شهوت سره التقاء د ختنین او دریام نمبر کنه حیز ده په دې کې د تراز ورځي چې کنه حیز دا خو ویني ته ویل شي دم ينفذ رحم امرأة بالغة حيث هو د ویني نوم ده د حاس ویني نوم ده شزینا وی تا کنه په خپل مخ ټیم شي هغه ورسی دا خو ذات ته او دا باندې اجماع دو په دې اتفاق ته چې اسباب چې سمره اسباب دي د شی ولا هغه معنی وي عرض وي ذات و جوهر نه وي خیز و نفاذ د خو د وینې نمینه دي ا د ي وجنا زنا ل م و ن و ي ك ا چه حيز نا انقطاع هو درنګ نفاس سره دا ټکه لګوي انقطاع النفاس انقطاع بیا کنه دا معنا دو عرض ده دا خو ذات نه ده او سکوي چې نه نه کنه حیز دا سبب حیز نفاس دا کنه غسل نه واجبوي او نی انکتا کنه غسل واجب وی انکتا د حیض په خو د سیرات سره څه پوک شو وینه باب شو ده ا دې کې د سرنګ سیرات مدول کو د شده کې چې زاده ولوم بي یا نفاس وینه وتتلې بیا غوینه باب شو دا خو په کوله د یو قسم دا سرنګ محاصر شو په دې شي چې شې سیرات مدول کو چې وینه باب شو ده نه حیض نفاس موجب دي نه انکتا موجب دوه موجب خو د لمبو کې د پورا چې هغه څه په دی واجبوي اراده ما لا يحل الا بطهاره البدن دا سه بدت ته اراده دا سه چاره ته اراده چې هغه طهارت بدن وړي کنه لکه المزيره دا دي دو اتواف اراده دي دو یا دخول د جماعت اراده دي دو کنه جماعت نه نوځي یا مست قرآن پاک کې یا قرآن پاک تلاوات کې دا د سرات په کوله غوري او هتوخ سرات مردور ده کنه خیز در مې تیر ده یا نفاذ در مې تیر ده سرات ته مردور شو ده او تو دا چیرې ته اراده وکړه چې هغه په کوله د بدن غوري اې دغه اراده په تو باندې وسلا واجب کړه کنه چې ته جدا چار کې به به وکړم بیا وسل باکه سرات ته مردور ده اراده ما لا يحل الا بطهاره و دا خبره صحیح ده چې صحیح کنه واقعي سبب هغه شی ده اراده ما لا يحل الا بتوهاره سبب هغه ده کنه و د خیر سبب د سبب شو کدا وین نه وای تر اخر یې دې په د سیرات نه وای مردور شو چې سیرات نه وای مردور او دې دې مزئره دا وکړه یا توفر دا وکړه سیرات نه مردور دې وکړه دا غسل منزله کړله توافق کړله پر پاک تلاوت کړله شلوسی ورلګوله شو ځکه چې سیرات یې مردود شوی نه ده بیا په دې باندې به غسل واجب نه وایي نه خیز یا نفاس د اسباب خو نه دي خو سبب د سبب دی که نه سبب بعیدا ده خوریا سبب ده ځکه که نه فقها دا ذکر کړي چې ول حیز و نفاس چار دي کړي دو که نه چې دا وینه دې ته ولګېدې دا نفاس ته ولګېدو سیرات یې مردود شو چې سیرات یې مردود شو د دې مزه اراده چې وکړله یا طواف اراده چې وکړله که نه اپ مردو سیرات بنه کیږي نه په دې بنه یې غسل فرض کړل نه کنه اصلي شي کنه حقیقت شي کنه کیسه وي درونه حیث ده کنه چې ټول نقصان وکنه چار و دیګه یې حیث کړی دوه سبب بعیدا ده ول حیث بل سبب کنه حیث ده په دې دلیل تر وی کچ حیث د وجه نه سیرات ویل مردو لري په سره باندې غسل ویل فرض کیږي لکوله تعالی د وجه دې آیت کریمه د وجه نه حتى يتوهرن بالترديد فترديد سره چې وي په شاد سره چې وي حتى يتوهرن په دې توې باندې کنه یا شو دا په دې باندې شاد يتوهرن به تردید په تردید سره چې وی کنه هغه کې رات کې په تردید سره وغره ده دې کې نه ثابتېږي کنه چې په خیز نه بعد چې کله حیث تیر شي په شدا باندې لمول فرض دی په دې باندې کنه غسل فرض دی سرنګ به د مری مشا چې غسل په فرض دی طریقه د اسلام دغه دو کنه سبه کرام نبی سره پښتنه کړی و چې د حیث په دوران شي میږه خپل شي سره سره نزدېکات کړلا شي کنه شي کړلا قرآن پاک شي هغه سوال و جواب دواړه نه کړل کنه ويسالونك عن المحيض کیسا او مسله وا د جماع پابندی ولګی دا چې د حیض په دوران شې به سره جماع نه کیسا نه به ورل کیسا کنه فلا تقربوهن رسنوي ته څه ما ورل کیسا جماع ما څه کیسا حتی اسلام حتی چې شی پوکې شي د مړو د شدې کا ان نکاح په واجب باندې په دې سره د جماع حق ورولو په شدا باندې نکاح ورشي بیا د مړه د جما حق ته په شریک جما سره کړل شي او جما داسې یو عمل ده چې هغه کنه او د سینا په کوله خو نه وړي سړی چې بیا داسې بیا جما کړل شي که ښځه بیا داسې جما کړل شي که مړه بیا داسې جما کړل شي بلکې چې په جنابت کې بیا جما کړل شي حقیقي پر اتیا در پر شاوی جما کړل شي اخو څوک د عبادت خو نه ده او د مړه حق ته پر جما شي بیا په بدی لګولې دوی چې نه حیز په تر شوه ده حیز کوي تر لګوله ده امر به نه ورنږدې کېږي که نه د حیز د وجه نه به هېڅ جما نه کوي خپل حق به په بدی لګولې دوی که نه او دا یې که نه غیا شوه حتی فلا تقربوهن حتی یطهرن حتی چې دې شی پوکې شي دا شپه کولی کنده کنه حیاش ولا د عدم کربان دی پره نه هغه جما چې هغه مقتضی دی طهارت نه دوه طهارت نه وړي په کوله نه وړي المنځ غوندې یا تلاوت غوندې یا طواف غوندې چې هغه د سیله په کوله وړي جما په کوله نه وړي بیا هم که نه ای خیز دی وجې نه دای بنسوه ده نه به ورنځل کېږي چې سې پرې دولم به ولې نه وي بیا لمیز دا څه ده خو مسلمانو د لمیز به وکړو که نه الميز هغه چې مقتدي تورات تورات ولې دې پر په طریقه ولا باندې لمدل فرض دي لکه ولې تل حتی یتوهرنا حتی چې دې شی پوکې شي کنه دا کنه خیادو د عدم قربان د پر د شپو کولا شپو کولا دا دا چې وینا باندې شي په سوالو به بیا د جما د خلصو لې پر چې غسل شاټ شول کنه چې هغه مقتضی د توارت نه ده هغه میز یا ویرا عبادتینا چې توارت هوري کنه اې دې پر په طریقه ولا تو عرب ته تخار ته چې د خیر نه پوکا وي ولا بولی به وته به بدل مسکر لا شي دا به تزید کوي ولا کو چې دا چې په شاپ سره وي کنه به وته به دا دلیل ده او کچېره په تخفیف سره وي یو کړه بلار ولا ده حتی یطهرنا حتی چې دې کنه پوک شي دا نه چې شاپ پوک شي مجرد چې هادو حتی یطهرنا حتی چې دې پوک شي الا به چې پوکولا دا دا کچې وینه باندې به اې نه خدا لمبېدل لر ثابتېږي اې نه خدا ثابته شي که نه چې امر ما ویل چې کیسه جما ما کې ما کې چې کنه حتی چې وینې کنه بند شي د کلم بول یې بیا کنه به وته کنه جما سره کیسه اګه نه وجوب د غسل به نه ثابتېږي ځکه دا کې دی ولا ګو چې په تفضیل سره وی کنه اخرات چې د شد ولا کې رات کنه هغه چې وروخه به اګه نه کنه غسل هر مالې مې چې غسل په دې باندې فرض دی امر مې نشي کچې په لمبول یې وی وکذا النفاس او په شان د حیز نفاسه ده نفاسه موجب ده غسل دی پورا ا دې څه دلیل ده چې کومه سره سلويستي وشي ا بل بچې نه بعد وینې ویل کنه وې ته ولګېږي چې سې پرې دغه وینې بعد نه وي لمبولې نه وي امر کنه مين نشي کړاوي چې بل اجماع په اجماع سره په دې باندې ټول ايما اجماع دو کنه چې نفاس له سره دا به لوم بي وته بل میس کو چې سې پرې نفاس نه لمبولې امر مين نشي کړلا دا غا سلوير اباز باب ذکر شو لكنا دا موجبات ته غسل وي او دا غسل نه کنه فرض وي اس مسلم نه غسل بیان نه کنه ا غسل چې هغه سنت دي فرض نه دي وسن رسول الله صلی الغسل للجمعه واليدين وعرفه والاحرام سنت کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمبول ا جمعه د پرا و د عیدین د پرا و د عرفه د پرا و د احرام د پرا سنت کړي نبی کریم صلی الله غسل ا جمعه د پرا یعنی جمعه موضوع د پرا غسل سنت کړی دي دا سنت ته چې کله جمعه مسکی کان چې اول ولوم با ولی دین مراد دین صلات دین نه کنه او درنګ سنت کړي نبی اسلام لبول ا صلات دین د پرا کامل مسکی یا د سری مسکی کنه اول به تولم با دارم بدل سنت و عرفه و د عرفه د پرا مرا د عرفه نه وقوف د عرفه کنه چې حاجی وي کله په عرفه په عرفه ته درېمي بیا که پاو د باندې له بدل سنت دي کنه ول احرام و درنګ احرام د پرا حاجی دا یا معتمر د عمره کو یا حج کو احرام تړي ا د ه ک خراب نه مخ شکل لن بدل لغه سنت دی اول ولما ا د ر بعد بیا خراب وتړه افر دغه د د سنت حکم او د مستحب حکم کنه کچیر دغه سنت وي او سیک دغه ونو کو به دې په ترک باندې کنه عتاب د ګیلا دې ته به کنه عتاب ملويږي الله به کنه ګیلا ولا کو چې تو کنه جمیل متعلم ولا نه وي دې ته ته ویل نه لم ولا او چې مستحب شي کنه به عتاب نشته دې په ترک باندې کو دې کل خوشاله چر دې وکړه کنه کو دې نکل کنه به سه عتاب ګیلا ملوي نشته يا حسن اطلاق په سنت بندا کېږي متقدمين په اصطلاح شي کنه او په مصحابه بندا کېږي کنه کېدای شي چې محمد دې نه سنت مراد وي دا قدري مله چې سنت ورنه وخصه کنه او دا کېدای شي چې دا مستحب مراد وي کنه لکه میرا کتبه کنه مستحب ورته ویل دي وقال ملك احمد واجب امام ملك سبي چې نه د جمعې پر لمبېدل ولنا قول عليه السلام امير د پر چې مير يا مستحب بلی يا سنت بلی امير د پر دلیل دا کو نبی اسلام دا من توزع چا چا وداس وکړو یو مجمع ته جمعه په ورځ فبها ونعمت ومن اختصل فهو افضل من توزع يوم الجمعه ته چا چا وداس وکړو د جمعه پر ورځ باندې جمعه متحیلا بلا وداس وکړو کنه ونه لمه دو فبها فاحذا بهذه الخصله د دا د تو کو کل چې قلیه بلا او داسې وي تو کړلو ونعمت او ډېر څه خصلت تا ځکه چې فریضه ادا کړه په دې باندې داس فرض وکنه اچار یو کړلا یا دا طریقه کړه په دې فرض و اچار یو کړلا من توزع یو مجمع ته چا چې لا بلا او داسو کې جمع پر باندې فبها د طلاق کو په دې خصلت باندې یا په دې طریقه باندې ونعمت دا ډېر ښه طریقه ده یو وظیفه ورته په سار باندې کنه وظیفه یې ادا کړله ومن اختصل فهو افضل وکیم سا چې ولا مې دوی چې بدا ډېر بهتر د غسل ډېر بهتر دی ان په دې حدیث شې ده کنه افضل اطلاق په شو ده چې دا بهتر دی کچېره واجب وایي به به کنه افضل وایي الا بلا به دا به لازم وي خامخا به کلای چې کنه غسل ونو کو بیا صاحب په ګنګرو دره دا چې ساچاري وکړه کنه به سارا چاري وکړه په حدیث شریف ته افضل ویل ویل شو دي کنه دا د استحباب د پر استعمالېږي وبهذا يحمل ما رواه الاستحباب وبهذا يحمل او په دې کې استحباب به حمل کېږي هغه چې کنه امام مالک صاحب روایت کړی ده به دا محمول ده په نسخه باندې چې دا حدیث منسوخ ده دا غجوبه بالکل صحیح ده کنه عبد الله بن عباس ابن چا پښتنه وکړلا چې د جمعې پورې باندې غسل دا سرنګ دي کنه دا غ ضروري دي فرض دي واجب دي او کنه دا غ مستحب او سنت دي دوی ته چې نه دا مستحب دي فرض نه دي وایي چې واقعا دا څه وه ان بیا سر په وخت شي کنه چې په وخت سخته تنګي وا سخته نشتی وا اې چې کوم جماعت و کنه هغه جماعت د حجیره په لاس ته باندې پټو و دا سه جوار جو د جماعت و کنه ټیټ هونه پټو د چاتی لر چګ نو نه په شور شندانی نه وی کنه نه په شکر کی وی خو وا د روزاوه طلاق وا ا مدینه منوره کنه ګرمي دو او د ټول حق مشقتینه مدینه په خپل لوسه باندې کړ کنه نکرون غلامون به سره نه وي ټوله به مزرا وکړله که نه ایوړي موسم به و سخته ګرمي به وه او دا نه مده کپړې که نه کربیس کې نه یا د که نه سټیل کې نه جوړې کپړې خو به نه وې دا ورغونه به وغوستلې که نه په وړي په ژمي چې ته د وړې و د ورغونه که دا به وغوستې وې او په دې شي به که نه سخت خېلې شول جماعت ما تانګو که نه جمعې ورځ به وه غراب به په شنوس وي که نه د خلک خېلې شوي بیا د وړی کنه ډیر مردور غوندې بیدری می کنه لمبونی بنی وی کنه حالت سیته می داسې بدبوی و د خطل کنه یو بل به سره تنګدل کنه ور بزینه به سره تړل نبی سم حال کې تداوم کو که چکرا جیمل مو تفریسا بیا تو سه لوم به سو سپوی غوندې کیشته چې بدبوی نه دی نظر می کنه یو بل ته چې zarar نه نه رسېږي دا هغه د پر داله مولیا په ذکر وی ځکه چې کنه خلک نه بدوی بتله ا دې ورونه بیبو راتلو کنه خیر د دې بیبو راتلو چې کله ورته یې وروغله فتوحات وشو له غنیمتونه ډېر شول که نه و خلک د خپل لوسې مزدورې پرې شولې نیکرون غلامون پیدو شول که نه د خلک سره سپویي جوړ که نه دا سره روغله کپړیا پیدا شولې سپویا جوړه شوله که نه به دې نه بعد چې لمبېدل که نه آی بیا ختم کړل لمبېدل ضروري نه وګڼه که نه آ به نه منسوخ شول اول لمه چې اول فرض وي که نه ا د ه ک عذر د وجه نه چې کله کنه عذر ختم شو هغه وجه ختم شو نه بیا هغه لمبېدل افتراض وجوب کړه هغه پسې ختم شو نه منسوخ دي خو شارحین لیکي چې هدایه مولو چې کوم د امام مالک دا مذهب را کړه چې مالک چې دا واجب ده دا چې تا کنه ا دې ځای کې کتبه ولا مسله در نه کړې دوه کنه امام مالک صاحب هغه مذهب دا دا چې کنه واجب نه دي چې مې مترمدل ظاهر مذهب دا غدا چې ته کوم د ضعیف کول دا هغه پروت ورغله ده ثم هذا الغسل للصلاه عند ابي سفر رحمه الله وهو الصحيح لزياده فضيلتها الوقت واحتساس الطهاره بها وفي خلاف الحسن دا مثلا کو چې دا جمعې پورې باندې یا د عید پورې باندې چلوم به کنه دا رمضان دی ګل مزده پورې دی او کده جمعې ورځې پورې دی کنه په دې شي چې خلاف تا کنه امام ابي يوسف لوي چې نه دا د موضوع ده پر دي کنه جمعه پر باندې د جمعه مس کېږي کنه هغه جمعه موضوع پر نبي سم کندا غسل سنت کړی دي کچې دال موضوع پر لوم بيستا دا ډېر بزرګ لميز ده کنه او حسن ابن زياد دا هغه امام خلیفہ صاحب شګر ده کنه او چې نه د جمعه ورځ پر مې لوم بي جمعه ورځ په دې ټول ورځ کنه دا سيد الايام دو كنا او دا د مسلمان د عيد ورځ دو نه دا لم بدل د جمعه ورځ د پر دي يا د عيد ورځ د پر دي المزد پر نه دي ادواره کنا ا د اختلاف سمرا او پیدا دغه دو چې څه کې دا د موضوع د پر بلی چې دا لم بدل موضوع د پر دی چې یو سړی اس کنه ولم بدو او بیا اوس او داس موت شو چې کله مش پښین کېدو جمیل مې ته تلو بیا په ودوسه باندې هغه جمیل مې وکړو که نه امام ابي يوسف صاحب باندې دغه سنت ادا نه کړ که نه جمیل مې په وسله باندې نه وکړو بلکې او داسې موت شو ده په ودوسه باندې وکړو که نه او حسن ابن زیاد په نړۍ باندې اصحاب یې شو دا سنت یاد کړی دي سار ته بودای لمول او جمیل ورته ده که نه سنت ادا دي او دا فرق ده لا به سار سبا لم بدلا چې کله سب سبا واجب مې ورته لم بدلا دا خو شپه لم ولا دې صورت نه یاد شوی او دا فرق ده امام مسلم هغه د جمعې د پر بل کنه لکه چې په چا باندې جمعه نه و اجمل په باندې فرض نه کنه بیا دې پر د غسل سنت نه دي لکه مسپار شو مریای شو شدې شو لیکنه او کام مړ کی شول یا معذور خلک چې جمیل مونږ کنه خلاص دي اې پر لمبه دلا نشته او چې څنګه دا جمیل ورل دې پر بلی کنه دا په شدا بندار بلی ځکه چې جمیل په شدا بندار وغلی دو په مری بندار وغلی دو په مسافر بندار وغلی دو کنه اې پر لمبه دل سنت دي جمیل په دې وغلی دو ته حاضر شوی دي کنه ادا ولوم بی کنه او فرق دا فرق اپ چار ده چې جميل مزنا بعد جميل مزو شو کنه اذن بعد څه کولو بي کنه په چا خدا سوا چې حسن صاحب چې دې سنت ادا کړل ځکه چې جميل ته ولم بيدو کنه و امام بسو اګه د ویره چې سنت دې کې ځکه چې جميل مست شو ده خو هغه په اتفاق سره دواړه وی کچ نه په دې سنت نه ادا کوي جميل مزنا بعد ولم بي کنه کای ورې پر بلی او کای مده پر بلی خو مزه بعد چې څه کولم بي کنه به حسن ابن زياد سيبا هذا سنت بدا دا نبي دي هغه دا شرط بلی چې المزنه به مخه مخه لوم بکنه او ته به سنت ادا کیږي ثم هذا للصلاه هند ابي يوسف رحمه الله دا غسل مزنه پر پر د امام ابي يوسف صاحب او دا خبره صحیحه ده هره مر ترجیح ورکړه چې هغه ابي يوسف مذهب هغه صحیح ده لزيات فضيلتها على وقته د واجب د زیتولی د فضیلت تل منځنه په د وخت باندې یو د جمعې میز ده یو د جمعې ورځ ده کنه دا میز بهتر ده په د ورځ نه نه دا لم بدل بدل منځنه پرې وي د ورځې پرې به نه وي بلکې دا ورځ چې دا کنه ابزور کا ورځ ده کنه او قیمت شوی ده دا د منځه په سره ګابل چې د جمعې میز پوښې کېږي کنه ا د ه وجه د جمعې ورځ متبرکه شوی ده دا لم بدل کنه یې لمزه ده پر دې کنه نه دا مطالبه دی ګل مو که وسه به دا بل مو ذکر وی کنه اګل مو ذکر تقاضا دی چې ولوم بکنه نه دی ګورې ده وفي خلاف الحسن فدش خلاف حسن بن زياد ده هغه وی چې نه دا لکنه لم بدل سنت دی دیږي وخت پر دی ورې دی پر او سمرا دې کنه اختلاف وایي دا غدو کنه چا څه صورتې مې سره بیان کړل چې کچېر یو سړی کنه ورم بدو شپې ولم بدو کنه او هغه چې موت نه او په دې او د سبو نه کنه هغه می ذکر نو بیا دې سنت ادا کړی دی حسن سم چې نه سنت نه یاد شوی کنه دا خو د شپې له بوله جمعې په شپه جمعې پر سنده لمه وله او که دوه وخت ولم بدو او داسې موت شو بیا نشپه او د سبو نه وکړو ا حسن صاحب په نبند سنت ادا دی به صاحب په سنت نه یاد شوی ځکه چې می ذکر په دسه باندې وکړو په غسل باندې نه کړه بیا وداس متسوا ده خو شارحین فرمایي چې اگر کا دا غسل د موضوع پر دی خبره دا وي چې دا د موضوع پر دی د ورځې پر نه دی کنه حکیم صاحب چې دوه وخت علوم به کنه او بیا وداس موت سو بیا کنه موت دا به ونه لمه دو په دسه باندې میز کو سنت ادا شو دا په غسل باندې کنه علمي ذکر سنت ادا شوی دی ځکه چې دا غسل د طهارت پر نه دی د جمعې ته چلوم به یی دوسته کنه دا د طهارت پر نه دی پوکې دې پر چې کا په داغه پوکې باندې چې ولا مې دو چې په دا پوکې باندې میز وکړ دا غسل د نظافت پر سپوی دې پر دی چې دا د اجتماع ورځ وکړه نه د مسجد څخه ډېر خلک جمع کېږي د ټول ښار ولا خلک د جماعت تر شي که نه اګاڼه ګیره به وي بیا چې هغه که نه ته لمبوله نه وي که نه خیران حچانه په دغه شي د خیری وي که نه په وجود په د خیری وي یو بل سره ګوري که نه بیا بل ته تکلیف نه رسېږي که چې ګندا دی ویني بل مسموت ته که نه دی نه تکلیف رسېږي یا به د سیرات نه بیدري مي یا به که نه خیره د پرې وي که نه اسلام خو که نه لویه سپویرو وړي دو که نه صفا سترا به ګرځي کنه چې بس چاته صفا سترا لیدل شي کنه او چا طبيعت نه لکه چا کېږي نه دا هغه غسل د توارت پر نه د نظافت ته پرې سپوي دي پر دي سار سبو چې ولم به دې کنه مشبوشین سره په دې باندې ته نه کنده کېږي کنه بیا خیر امیر پر شخېږي کنه مشبوشین ته به صفا سترا جل شي چې کوم مقصود دا که مقصود کنه اپیرا شو د په دې ټیم شه هغه لمونځ یې کړی په اودسه باندې کړی وي ځکه چې هغه د لمبېدل دې پر نه وي چې په دې لمولې باندې لمونځ وکړه بلکې دا سپوی دې پر سپوی یې صدر پرېښتا که نه یا پوک ویجاو یې مقصود حاصل ده بلکې که شپې ولمبېدې که نه شپې ولمبېدې جمعې په شپه باندې که نه ورې رایم دروغلې او د مشپیزه رسې کنه تو سرات سپاسو تر دا پیژندل شي چې سایله مولا ده کنه سنت بیا ادا دي کنه په دا مې شتو د ډېر هم کنه باولې مولې کړی وي ډېر د به د شو وي کنه بلکې زنا علماء دا فرمایي چې کچې دې کنه یو ځای مشغوله و اجمه پر باندې کنه الا موقع ته نور لای کدو دې جسپجم په مزګار باندې نو وخت ولا مې دو کنه سپو یو وکړلا کنه او دې جمه پر باندې کنه سپا ملي مې درو خلک ته نظر دې سایل بوله سپا سترا ده کنه بیا سنت ادا کړي اسپوی پر اشتا کنه دا خبره صحیح ده کنه چې دا نظافت ولا دي کنه ولې ایدان به مزه جمعه ته ولا دواره ایدینا په مزرا دي جمعه دي پاشا اجتماع وي د خلک کنه لئن فی امر اجتماع په دې سره د خلک اجتماع ده کنه او دا غته پوي کنه د اجتماع ته پر دوه د خلک غونډه ته پر دوه کنه چې خلک ته تفاصیل تر لیدل شي فیستحب الاختصال بل مدر مستحب دي هغه وی چې میر بیان کې کنه په ما کتاب الحج شه کچره لا پک تمنځ را وعده کې بدلی بیان کې کنه چې عارفه دې په لمدل ویل سنت دي یا مستحب دي حرام دي پر ویل مستحب دي هدو آ خبره چې دا غلم بدلا کنه ان زفات کول دي دا دې طهارت پر نه دي اې دې وجه نه کچره شدا په خیر سوا هدو کنه حرام تړلو کنه به دې پر لم بدل مستحب دی ودلم بکنه اگر کا په دې لم بدل کبه سرات کې پوکېږي نه خو څه پکېږي سرات نه پوکېږي ځکه چې کنه حي سری ده کنه چې سې پر حي ځین کې تا نه ویلولې امر خو نه پوکېږي کنه خو بیا لم بدل وته مستحب دی ځکه چې سرات به صفا شي کنه هغه کې دلیل به هغه بیان کی قال وليس في المزي والودي غسل وفيما الوزور يتعقب الركيك منه خروجا فيكون معتبا به هذا پر دې پښوی چې په دې ودی شي کنه او داس ویل دا چې داس نه لوړ شي ویل او داس پر کې وای چې الوتو الغلیظ من البول دا ټینګي بول دي دا نه متیاز دي دغه ودی يتعقب الركيك چې ورسې دې په غزار مې پسې مې هو دې بول نه په غزار مې بول پسې ورسې دغه ټینګي بول دي می په دې بول خو داس وړي به چې زه په پابند خداس پر کړي اوس نه پر کړي فیکون معتبرن به نه دا به قیاس شي کړه په هغه رکی کې بولې بل پاور قیاس دي چې پاشه خداس په دې شباب بیا خداس دا ټینګه بولې دي خو په دې مو رسول ور دي چې ودی تعریف دا غوي ودی ته لشي چې کنه الغلیظ من البول يتعقب الرقیق منه دا کنه ټینګه بولې دي چې په نرمه بولې په ورسې روزي کنه بیا او دا سو چې پرس کړه دا کنه خو دې باولې پرس کړه دا چې اول باولې د لوړې کنه یګه دا او دا سموت کړو بل او دا چې در باندې فرض کړو کنه دې ته سره نګل بد کیږي کنه چې په ودی نه او دا ستا ودی په سیبو دا او دا فرض کوي او دا سمو خدای نو پر شو دا نرمه باندې مخې وته وتلې دي کنه اې دې پر جواب کو چې په ازباب شکر تزخم خو نشته چې پېنځه مې وینول شي زه به نه اوداس نه وکړم بیا وړې به ولې وکړلې او داس یې موت شو دا به اوداس کو ځکه چې وړې به ولې وکړې ای پېنځه نه وینا بیا په سره لورسیا لوړ او دوسه تک نه سوداس وکړه په دغه قسم مې چې ووشتو کنه دا خانستا غیر خانستا و چې ځکه چې پېنځه وینا اوداس وکړو دا څه نه پېږي چې نه دا خو اوداس یې کړې باور نه کړل چې باور یې کړل لوړ شوی دی او دا چې پاک وڅ وو د هغه نه اودس کو و چې نه هغه نه کو د پیری وی نه کو کنه دا دوړې نه اودس کو دا اودس که دوړې ته منسوب ده ده کنه رعاف نه کو دا اودس و د بول نه کو نه یې خنه شو ده مانی ما شو کنه چې ورسیا سبب و د مخته سبب کنه په دې چې مزاحمت نشته د دوړه کنه په تو باندې اودس فرض کوي اول نرمه بول رغله او دا سه مو کړو بل او دا سه د مې پار کړو به زره ما دا به ټینګه به لوړې کنه اې دا د مې پار کړو دا فیکون معتم ان دا به ورکیاسی په وړې به ولې باندې کنه هغه داس پر کوي دا هغه داس پر کوي او یا دا جواب وکړي کنه چې دا راکړه ودی چې کله سای جما وکړو ا جما نه بعد کنه بیا چې غسل وکړو دنه بعد بیا پس درمی ا وړې بولې پس اور چې درمی او درنګ کنه چې کله جما وشي او جما نه بعد ولوم به کنه بیا له مو کنه کله کله بعد بیا روزي په ذکر باندې سس کرو ځي کنه چې تور وکړو کنه خړ غوندې خړه غوندې بوي کنه سپینه رڼې غوندې نه وي نه دا اعتراض او پیګه بنه بنا ده چې دوته اې دغه وتل یې په بوله پسې کنه ضروري کړ چې دا په وړې بوله پسې ورسې دي میکنه کدا ټکه وینا ران کی کنه دا ټکه نه ولګوي چې هم په وړې بوله پسې آسا درې میکنه د جمانه چې کله بعد غسل کې دې پسې ورسې درې میکنه بیا پوک سرات پوک وکنه او دا ودی وته جمانه ولم به ته دې را بعد کنه به دا سوس کنه وګړو په تو او دا فرش وکنه ځکه چې ټوله ودی ووتله والمني حاصل ابيض ينكسر منه ذكر تعرف تقول چې کنه منی چاته ویل شي مزي چاته ویل شي والمني حاصل چې منی ټینګه ما دادو دا ټینګه هوندې بده وسپینا دو ينكسر منه ذكر چې دینه په ذکر شي انکسار و چې پر ولرتي و تفسیر مسئول نه نهتا رضی الله تعالی عنها دا تفسیر د کنه مزیه و د مری دا منقول دا د عائشه رضی الله عنها اګه نه دا تفسیر منقول دا کنه او دا څه شي کنه تفسیر او یا تعریفینا چې اپ عقل باندې نه پویدو کیږي کنه په عقل نه ملي بیږي او یو صحابي و خبره وکړو چې اپ عقل باندې ادراک نه کیږي کنه بیا محمولی په سما بنده ایا شدا تفسیر کا چې مزید دغه شهیدو مری دغه شهیدو کنه کنه خدا هو پاک نه پیدا کې نه مری بیډ کې ته مزید نشي ته مری وته ورشي دا به د نبی سم دیار بدلی وی کنه نه دا حکمن مرفوع حدیث ده کنه وای کې دا نبی سم دغه تفسیر کړی دوه چې دا مری دو دا وځي کنه ورغه مزیدو